نو دا سورت شروع کړي په ترغیب ال قران دیو جنې ورپسې ورو یا سورۃ المؤمن نه یو مضمون را روان کو چې په سورې مؤمن کې یو مسله بیان کړه نفی د شرف دعا چې دا الله رب العالمین نه علاوه په زور سو دا الله نه علاوه بل څوک درآمد شویلو حقدار نشتا نو سوره شورا کې سوره امین سجده کې باغی باندې سالور اعتراضونه ذکر کړل سوره شورا کې باغی باندې درې نور اعتراضونه او داغه جوابونه نو اوس په دې صورت کې یو بل شبهه او دا غي جواب په دې صورت کې بل شبهه دا ذکر کړي چې دای په ویل چې زمونږه معبودان دا د الله محبوبان دي د چا چې موږ عبادت کوو چې هغه تاسو ته را مدد شوای ای واقدار ندی نو دې صورت کې بل شبه د مشرکین او داغه جواب اول کې ترغیب ال القران حامیم الكتاب المبین شاید کتاب واضح پراتون کی مضمون باندې ایا واړو مونږ تاسو نه ذکر په اوړې دو سره صفحان مفعول مطلق من غیر لفظی دی ان کنتم قوم مسرفین دی وجنا چې تاسو قوم مشرکان وکمر صلی من نبیین فی الاولین چې ګرځولیا تاسو له ازمکه پر شو ګرځولیا تاسو له پای کې لارې یا پارا چې سملار مومي هغه ذات چې را لګلې د برنو په پاندازي غزرونه په تازه کو په دې سره خاوچ دا رنګي به دوباره پورته کړی شي تاسو امام رازي رحم الله ذکر کوي وای قیامت کې ادا قیامت مثال په قران کې اکثر ځایونو کې په امثله باندې پیش کړي لکه دلته والذي خلق الازواج كلها هغه ذات چې پیدا کړی دی جوړې ټوله او ګرځولې تاسو لاله کې ما ترکبونا چې تاسو سورګي پای لتستوو علی ظهوری د لپاره چې سوار شي تاسو پشادای باندې بیا یاد کې نعمت در تاسو کله چې تاسو برابر شي پای وتقولو تاسو وایي سبحان الذي سخر لنا هذا د سوارلای د پاره دا بهترین دعا ده باقی دا الله ذات لرا سخر لنا هذا چې تابع کړم لدا وما كنا له مقرنين او نه موږ دل را توان لرونکي او یقینا موږ رب لره واپس کیدونکي تاسو غره کړی په ځامنو وایذا بشر ادم بما ضرب للرحمن کله چې بیان زیر ورکړي شي یو تند دیتا هغه چې بیانې رحمان ذات له مثلا په مثال کې وي ذل وجو مسودم وهو کظیم وګور دی مخ د تکتور او دی وډک د غمنا او من ينشو فی الحلیت ای هغه څوک چې پالل شي په فی الحلیت په کالو زیوراتو کې او هو فی الخصام غیر مبین او دیوی په جګړه کې نخکار کوونکی خپل داوی لرا ځکه خدا چې کالو کې وي ناغه خوشاله او سره خوان کوي او سړی چې وی سړی او دې بنگړي واچي ځان ته سړی وای چې وی سړی او غاړه کې واچي د خزو پشان دی بلا سره سړی سړی سره د سړی تو خو نه خوان کوي او د خزي سره داغي خو نه خوان کوي وجال الملائکه الذين او دای ګرځي ملائک هغه او عباد الرحمن چې بندگان در ما ذاتی ناس لوړه اشهدو خلق ما دی حاضر شي دی دای پیدائش تا زرد چوبه لیکل شي گواہی ده دی او دین به سوال وکړي شي وقالو لو شاء الرحمن دی بویل کچره خو غوي در ما ذات کچره خوخه وی در رحمان ذات نو مونږ به د دې عبادت نو کړي مالهم من بذالک من علم نشدیل بدی باندې دلیل ندی دوی مگر اٹکلیان اما تینام کتاب من قبلی ایمگر اخل کړی دی ته په کتاب مخکې د دینا قومي مستمسکون دی دی پاغي باندې منګولې لګونګي بل قالو ان وجدنا ابانا بلکې دوی به یقینا موږ مونږ دي مشران موږ علا امتين په یو دین باندې وإنا لا سارم مهتدون یقینا موږ په نقشو قدم نه دی بس روان وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قريه من نذیر دارنګ موږ نه دی لګلی مخکستانه او په یو کلی کې هرون کې مگر وای ما خلق دا ایمګه مندلې مشران زمګه علا امتن په یو طریقه باندې یقینا موږ په نقشو قدم دای بسروان قال اولو جیدکم بیادا وی وی کچرا تر کوم تاسو ته بډې دا دای نه چې تاسو مندلې باغی باندې خپل مشران سدلیل در پیش کوم او واقع ابراهيم عليه صلوات و سلام کله چې ابراهيم عليه صلوات و سلام پر بلار د قوم درته انني براء مما تعبدون یقینا ز بیزار هم دا نه چې تاسو عبادت کوئ مگر هغه دا چې زه پیدا کړم دا و توفیق را کی مالا او ګرځولې دلرا کلمه باقی فی عقبه بنسل دکی خامخا یرجون چې دی واپس یې الله ته بل متا دعا اولای و اباهم بلکې ما فائدہ ورکړې دي خلق له د دې مشرانو لا تر دې چې راغ دي ته کو رسول کارا ولما جاءهم الحق کله چې راغ دي ته کو قالوا هذا سحر دیو دا جادو دې کینن موږ په دې انکار کوو وقالو لولا نزل هذا القران دی بوي ول ناراضي دا قران على رجل من القريتين عظيم په یو سړي باندې د دوه کلو نه لوي مکه او طائف کې نور خلک هم ډېر دي لکه اوس هم خلک وایي یره وایي چې دې دا کومه مسلې بیانې فلانه مولوی سي بوله دا مسلې نه بیانې اوم یاسمون رحمت ربک ایا دی تاسو مې رحمت درسته موږ ته څنګه په مې نه کې گزاران دریا بلایات دنیا بجند دنیا کې او چا کړی دی موږ بازی دین په پاس بازو په درجو کې لیتخذا بعضهم بعضا سخریا دې لپاره چونی سی باز دینا باز لرا سخریان بتا بدار سرا سوک مالدار پیدا دی او سو غریبانان اله پارا چې دا غریبانان د مالدارو خدمت وکړي او دله پیسې ملاوي شي ورحمت ربک خیر مما یجمعون رحمت درستا غره دې دای نه چې دی را جمع کوي ولولا یکون الناس امه واحده کچره نه یرا د دې خبره نه چې شی وا خلک ټولګي یو په کفر باندې ولی بیوتهم ابواب و سرورا او د کورونو دی لپاره دروازې او بالښتونه علیا و یتقیون چې باغی باندې تکیا وي وزخرفا او ګرځولې مونږ دی لره سونی وان کل ذالک لما متاع حیات دنیا او ندی دا ټول مگر څنګه د جند دنیا او آخرت پنی درسته د پاره متقیانو دی ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيد له شیطانا او څوک چې شنکور شي د ذکر د رحمان ذات نه کله کله فعل معنی بدلې په اعتبار د باب سره لکه هویه یا وا او هوا یوی دارنګ عشا یا شوشي نو په معنی د ډون سره او یا په معنی د شمکور کې دو سره چې سترګو والوي او تیاره راشي نو بیا وته زخکاری نه اوسوک لازمی معنی کوي اورزو چې مخ واړی ان ذکر الرحمنی د ذکر د رحمان ذات نه یعنی د الله د کتاب نه نو قید له شیطان مقرر بکوم دلر شیطان او ولو قرین دا وی دلر دوست چې وې په مې زما مستا کې بود المشرقین لری والد مشرقینو فبئس القرین بد ملګری ولین فوکم اليوم ظلمتم فائدہ ولرنه کی تاسو لرنه دې کله چې ظلم کړی تاسو یقینا تاسو په آزاد کې شریک شئ ایا تا رول کوي غنو تا یا لار کې رندو تا سوچ دې په ګمراه کار کې فایما نسبن بک کچره موږ بوزو وانه لذکر لک ولقومک یقینا دا قران نصیحت دی تعالی رستا قوم لرا وسوف تسالون او زردا چې تاسو نه به سوال وکړئ شي یو استاد محترم فرمایل وشي القران رحم الله کله چې وفات کېدو نو د وفات نه یو هفته مخکې خپل ټول شاګردان لوی علما را جمع کړل او الله احسان کو قران بیان شو د توحید مسله بیان شو سنت عام شول شرکیات او بدعات ختم شول نو تاسو ته دا ذمہواری ما حواله کړه او تاسو په یو جماعت کې وخت روي یو امیر په اطاعت کې او یو مرکز به استاسو راجمه کېږي با او دا آیت ویلو وسوف تسالون اوس هغه کیسټ ما سره شته دی د وصیت کیسټ په نوم باندې مشهور ده په هغه وخت کې ټیپ ریکارډ وی بهترین دا ډېر په دمه دمه خبرې کوي آخري وخت کې وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون تاسو نو سوال کیږي چې کومه ذمہواری به درته حواله کړه چې دا به تاسو څنګه سر ترسو من ارسلنا من قبلك رسولنا الحمد لله ثم الحمد لله زمو مشرانو او خصوصا زموږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا مطیب صاحب د خپل پلار او د خپل امیر او د استاد هغه میشن او کار ډیر په بهترین انداز سره مخکې بوتلو داسې بوتلو چې په ټوله دنیا کې خور کو او په ټوله دنیا کې چمکاو کړو وې پړکولو ټوله دنیا ته ښکار کو او ډېر بهترین قیادت یو کو موږ ټول پای خوشاله یو او فخر کو په داسې قائد باندې وصل من ارسلنا من قبلك من رسلنا سوال کدا چانه چې لګل موږ مرکستان پیغمبرانو نه اجعلنا من دون الرحمن آلیه یعبدون ایا ګرځول موږ علاوه د رحمان ذات نور الیا چې د عبادت کولې شو ولقد ارسلنا موسی اوس تسلی ده نبی علیہ السلام ته په واقع د موسی علیہ السلام دا کی سره لګلونګه موسی علیہ السلام په دلایل زمګه فرعون او داغه لخر دا وقال انی رسول رب العالمین ورته وی زم رسول رب مخلوقاتو بلما جاءهم بیاتنا کله چراغ دي د زمګه دلایلو وغواړه زموږ لپاره د رب ستا نه په هغه چې لوځې کړې تا سره یقینا موږ یو هدایت موندونکي یو نبی علیہ السلام ته جادوګر ویلیو ساحر او کذاب ورته ویلیو ما ته ته څه خبره ده فلما کشفنا عنهم العذاب کله چې موږ لری کو د دین عذاب ناسا په دې خلاف کوونکیو د حکم د الله ونادى فرعون في قومه اواز کو فرعون په خپل قوم کې دوی وزما قومه ان دې مال ربا شهید مصر او دغه نهرونه روان دي لاندې د بنگلو زمان اول تاسو لیدل نه کوي ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ایا زه غرم د دې کسنا چې دا دې سپګ ولا یکاد یوبین او نږدې نه دې چې بیانو کې بعض خلک وایي او وایي د دینه مراد لکنت د موسی علی السلام دی چې موسی علی السلام ته لکنت شو او بیان نشي کولای دا خبره صحیح نه ده ځکه کله چې الله نبوت ورکولو نو دا وخت موسی علی السلام دعا وکړه زما د جبن لقلت نه رکی انهم كانوا قوما فاسقين يقينا دا قوم فاسقان فلما سفونا کله چې غمجن کومګه غمجن کړه خو موسی عليه السلام واصل کې الله رب العالمین وای چې زه غمجن کړ لکه حدیث کې راځي چې الله پاک به انسان ته وای دنیا کې زه بیمار شوم تا زما ته پوس نه وکړي زه وګې شوم تا زما ته پوس نه وکړي زه ته کې شوم تا زما ته پوس نه وکړي بنده وای چې الله ته خود دې نه پاکي نو الله رب العالمین به ته